بسم الله الرحمن الرحيم دا مقدمه د امام جزري کتاب دا یو په هغه کتابونو کې دی او هغه منظومو کې دی چې مونږ ته په سند متصله سره را رسېدلي دي. سند متصل سره دا د ابن الجزري نه مونږ ځکه اکثر کتابونه داسې دي نن زمانه کې چې سند کې منځ کې ګړبړي یا پکې سند کمزور یا پکې خبري اختلافي پکې او بعض داسې کتابونه دي چې دا غي سند کړو خبري نشته یو پکې دا کتاب دی د دې کتاب خلاصه دا ده چې په دې کې اول خطبه ده او په هغه کې اته شعرونه دي او ابن الجزري سے پدې کې سلور خبره ذکر کړي یو خبره ذکر کړي خپل نوم او خپل مذهب دویمه خبره الحمدلله والصلاه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم حمد په الله وای درود په رسول الله صلی الله علیه وسلم وای درېمه خبره دا کوي چې دا ما کوم کتاب لیکل بیا به شي وروسته دا ما چې کوم کتاب وې لیکل دا په علم تجوید کې دی او دا علم تجوید لازم د د پاره د هر قاری چې قران لولي نو چې هر څوک قران لولي تجوید وکړي گاډه چې څوک چلای نو چې زده کړې نه چلول شي ته چې بچا د پنځو روپو کور جوړې نو چې دیوال کو قیدې راولې یو دکاندار په یو لس روپۍ شي خرڅي بل په لس یو لس والا لذي هلکه ته خو بیا پوهیږي او خو دا پته چې قران غلط په ټیک کول له تیار نه یې دس او ګیاره کې فرق کولی شي پوهېږي چې دا خوراک ماله ضرر راکوي خوري ا پوهېږي چې قران غلط دی سمې سمې نه ټیم نشته ټیم نشته خاري سیب ټیم چلته بعضی مرګری مونږ ته یاره مونږ سره ټیم نشته څه چلو کو نه چې ټیم در سره نشته بیا څه چل نه کی چل به در لخو نه خو چې ټیم در سره وې چې ټیم نشته دا ټول عوام قاریان هم دي مليان هم دي مفتیان هم دي خو صرف سبقونه دي تیر شي ټیم ورسره نشته کنه نه دي صرف سبقونه دي تیر شي نو دا ټول مليان دي چې ټیم نه دغه کیسه یې نو نه دی وای هر قاری باندې دا لازم دي چې قران لولي چې قران باول ټیک څه قواعد دي کنه یار هر شي د بار قواعد دي سلورم مخارج الحروف بارکه خبره کړي چې قاری صاحب دې زده کی صفات الحروف باره کې خبره کړې چې قاری صاحب دې زده کی وقف او ابتدا باره کې خبره کړې اگر چې قاری دې نه غافل دی د نن زمانه قاریان وقف او ابتدا داسې نه پیژني لکه عوام چې تجوید نه پیژني اذان سره محفوظ کړي معنی یې مونږ کله کله ولو هغه خبره صحیح ها د نن زمانه قاریان او قف ابتدا په خله پیژني ال امام جزري اشعار مرته معلومي چې وبعد تجوید کل الحروف لا بد من معرفه الوقوف ها او چې کله تطبیقی عمل تراشي درې آیت چې وای په درې آیتونو کې بدري غلطیانه ګوري د وقف او د ابتدا ونشي اولی زمون قاریان علم نه کوي که زمون قاری له دې ترجمه یې زده کا نو کې دې چې غوسه شي درته دیو جن خو مولیانو قاریانو سره لګی نه کنه او دای څه کوي دای تش قران وای تش او صحیح وای کنه ولې تش قران وای معنا ولې نه زده کې قرآن صرف دې لپاره راغله چې د يهودو صفت ځان کې پیدا کې ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه یهودو به باره کې الله څه وایي؟ وایي بعضې د دې یهودو نه عوام دي، په کتاب الله نه پوهېږي مګر تش تلاوت کوي، یو مانا یې دا ده، اګر چې بله مانا هم شته، تش تلاوت دا د هغوی مذمت بیان شو، کوم قاري چې مانا نه پېژني، د قرآن تفسیر نه پېژني، د قرآن درسونو کې نه دی ناست، هغه کله هم تجوید نه شي مکملولی، تر قیامته هم. چغې به ډېرې ووایي چې ما ته تجوید دی او زه استاد او زه فلان او ابن فلان او ابن فلان مليانو سره بکینی قاری صاحب چا سره بکینی خو مولي صاحب هم چا سره کینی قاری صاحب سره چې روغ وشي کنه دارنګ د نو د وقفه ابتدا خبره پکې کړي هه د وقف ابتدا لوی علم دی هغه مونږ بیا رجب کې لس ورځې دوره کوو په دې روح کال کې مونږ د وقف او د ابتدا خبره نه کوو ته خپل سوچ وکړه چې په کال کې مونږ صرف د تجوید د الفاظو خبره کوو نیم تجوید مونږ نه پاتې شي هغه د وقف او د ابتدا ده یعنی نه کیږي د رزو کې پوښښ لوی علم دی کنه بیا د رسم المصحف خبره کړي وای لکه دا مو پیژنه کنه دا هم د وقف ابتدا سره تعلق ساتي چې ته دا پیژنه چې دا کلمه څنګه لیکل شي نو بیا به دا پیژنه چې په دې وقف څنګه کی دا د دا سلور خبرې په خطبه کې کړي بیا یې رستو بابونه ذکر کړي څه ذکر کړي بابونه ذکر کړي اول باب د باب مخارج الحروف پدې کې ناظم صاحب مخارج الحروف ذکر کړی غزيونه کم زنه چې حروف روزي دا یوولس شعرونه دي بیا ورپسې باب صفات الحروف ده په دې کې ول صفات ذکر کړي و شعرونه دي بیا دریم ده باب التجوید په دې کې ذکر کړی چې تجوید څه ته وایي او هغه شی چې واجبېږي د رعایت ساتلو د مخارج د صفاتونه او دای په کې ویل دي چې بار بار ویل په دې سره تصحیح د حروف راځي ها وليس بينه وبين تركه الا رياضه تمر بفكه و شیرونو کې دا خبره ذکر کړي اته دا پیرډ مې زکه وګدم کو چې لا صفا شوی نه ده چې صفا شي بیا موږ له واچو اخر دا وانه وایو یو طرف لا پات ده دویم دا دویمه تحذيرات او تنبيهات ذکر کړی دي دین ازانو ساته دا داسې او کشپک شیرونو کې پنځم، احکام، هغه احکامات ذکر کړي چې تعلق ساتي د حروف الاستعلاء سره غټو حروف سره چې کوم احکامات تعلق ساتي یې ذکر کړي او دای ویل دي چې مرقق د مفخم نه جدا کا سړیا څوکا د مفخم نه جدا کا او پنځه شعرونه دي دا پنځم باب د ادغام المتماثلین والمتجانسین پدې کې دا خبره ذکر کړي چې کله ادغام کیږي نو د مثلین خپل کوشي او شانت حروف اکل د متجانسین وشي او موانع ذکر کړي او شرطونه او احکامات او دو شعرونو کې دا خبره ذکر کړي څو شعرونو کې دو شعرونو کې ولې خان دي ها شپغم باب باب الضاد والضاء کو کتاب خو به الټا نه نیولې او کنه ضاد او ضا سبکه نما چې سره خیال دی څوک چې وایي دعا د او دعا به یو شان وي دا د جزري نه مانی ډېر څه زونه نه مانی یو پکې جزري نه مانی ها نه مانی ها اوس قاریان وی ولا ضالین ضا وی دا مکمل غلط دی باب النون والميم واحکامها وم نمبر وم باب کې پدې کې یو خود نون او د میم د مشدد خبره کړي چې پدې کې بغونه کې یو شعر کې ها بیا وای په دوو شعرونو کې دا خبره ذکر کړي احکام د میم ساکنه چې میم ساکینه نو پکې څه کیږي وای غرزانو ساته چرته اخفاونه کې د واو او د فا سره لکه قاریانې چې کوي وهم فيها او خپل ځای کې راشي بیا احکامات د نون ساکنه او د تنوین ذکر کړي ها وحكم تنوين ونون يلفى اظهار ادغام وقلب اخفى او د دې سلور شعرونه دي څو شعرونه دي سلور اتم باب باب المد والقصر پدې کې انواع د مدونو ذکر کړي اقسام او مراتب د مدونو ذکر کړي او سلور شعرونه دي صحیح شو سلور دي څه دي نهم معرفت الوقف والابتداء د وقف او د ابتداء خبره کړي او تنبیه ورکړي په دې باب کې په سو کلماتو چې غوړه دا بعضی د دینه مقطوع لیکل شي جدا جدا او بعضی د دینه موصول لیکل شي بغیر د خلاف نه بعضی مقطوع بلا خلاف دي بعضی موصول بلا خلاف دي او بعضې لیکل کیږي په بعضې مصاحفو کې مقطوع او په بعضې مصاحفو کې موصول او د هغې مواضع یې درته قرآن کې ذکر کړي پنځلسو شعرونو کې څو کې پنځلسو کې باب التا ورحمت الزخرف بالتا زبره ها دغه دې پدې کې قران کریم کی درته ذکر کړی چی کوم ځای کی تاء مبسوطه لیکل شي داسې تا او کوم ځای کی تاء مدوره لیکل شي ګول تا دا درته ذکر کړی ځکه وقف کې بیا فرق کی کنه اے چې تا ورحمت ربک هغه کې تا څه شه د پلن ده مبسوطه ده نو وقف بسنګ کې رحمت او چې ګول تا ده وقف به څنګه کوي رحمه دا یې درته ذکر کړي چې وقف کې غلط نشي او د دې شعرونه دی و دولسم باب باب حمز الوصل پدې کې درته د حمزه وصلی احکامات ذکر کړي په اسم کې په فعل کې په حرف کې او د اسماء د پاره د اسمونو د پاره و مثالونه ذکر کړی درې شعرونه دي وابدا بحمز الوسط من فعل بذا من كان طرز من فعل يضع ها دیار لسم باب الوقف على اواخر الكلم په دې کې درته کیفیت د وقف ذکر کوي په اخیری کلمې باندې اے هغه وقف ذکر کوي په اعتبار د اخر د کلمې مونږ وایو وقف په دوه قسمه دی یو په اعتبار د اخر د کلمې دی بل په اعتبار د معنا دی بل په اعتبار د معنا دی نو په اعتبار د اخر د کلمې سره وقف رو مشمامو عبد الدائم الأزهري الحواش المفهمة هذا ابو بكر احمد بن محمد الجزري ده زويدي الدقائق المحکمه د انصاري صاحب دام شته او یو بل شرح دا المنح الفکریه دام شته ما سره دې ټول نه وایو ان شاء الله د مولا علي القاری صاحب شرح دا کل شرح دا الجواهر المضیه مرا سره شته